وینا پرې توی شوي دا سره لکه ګلونه دي وینا پرې توی شوي دا سره لکه ګلونه دي د سرعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اورېدونکو نن د سې شنبې ورځ د یو زر څلور سوه اووه دېرشم هجري قمري کال د ذوالقعدة الحرام د میاشتې شلمه چې د دوه زره شپاړسم میلادي کال د اګست له درویشتمې نېټې سره سمون خوري تر هر څه لومړی ستاسو پام دې مهمو خبرونو سرټکو ته. ویاند، اسدالله مبارز، بسم الله الرحمن الرحیم، په باګرام کې په امریکايي اشغالګرو فدايي برید دوولس امریکایان او پنځه کورني پولیس ووژل. د تخار ولایت په خواجه غار کې دوولس تنه عسکر او پولیس قتل، دیارلس عرادې ټانګونه او رینجر غنیمت او څلور تنه عسکر یې ژوندي ونیول شول. د ننګرهار ولایت حصارک کې د مهم قومندان منیر همت په ګډون اتلس تنه عسکر او اربکیان مړه او ټپیان شول او د کندز ولایت مرکز کې څلور مهمې پوستې فتحه، دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. اوس هم بشپړ خبرونه. د عمري عملیات په ګړندي بهیر کې پرون مازدیګر ناوخته شاوخوا پنځه بجې د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اړوند د پولیسیاد سیمه کې د امریکایي اشغالګرو عسکرو یو قطار په داسې مهال تر فدایي برید لاندې ونیول شو چې ټانګونه ولاړ او امریکایي عسکر لاندې راکوز شوي وو اتل فدايي مجاهد عبيده چې د ننګرهار ولايت اوسېدونکی و، خپل له منفجره موادو څخه ډک موټر يې د ولاړو امريکايي عسکرو د قطار په مينځ کې منفجر کړ چې له امله يې دوه ټانګونه په ټوليز ډول وسوځېدل، دوولس تنه امريکايي عسکر په کې ځای پر ځای ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپيان شول. همدا راز په پېښه کې پنځه تنه هغه غلام پوليس هم ووژل شول چې د خپلو امريکايي بادارانو د سر څخه يې ساتنه کوله. د عمرې عملیاتو د ګړندي جریان په ترڅ کې تېره شپه شاوخوا یولس بجې د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اړوند د اجر دښمن په وروستۍ پاتې قرارګاه د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده تعرضي بریدونه ترسره کړل. په دغه قرارګاه کې د دښمن ګڼ شمېر له ولسوالۍ څخه تښتېدلي عسکر او اربکیان او هغه سپېشل فورس عسکر چې یادې قرارګاه ته د کومک په موخه راغلي وو د مجاهدینو تر کلکې محاصرې لاندې دي. د ترلاسه شوې معلوماتو له مخې د جګړې په جریان کې د مزدور دښمن شپږ تنه کمانډو عسکر ووژل شول، ګڼ نور ژوبل دي. دغه راز د انځرې او خانې په نوم د دوه تنه وحشي اربکیانو په ګډون څلور تنه شریر اربکیان هم ووژل شول او د مهم قومندان منیر همت په ګډون اته تنه اربکیان مرګوني ټپیان شول. په خبر کې ویل شوي، د نوموړې ولسوالۍ مرکز یې ودانۍ او شاوخوا ټول مهم مرکزونه او پوستې د مجاهدینو تر بشپړ کنټرول لاندې دي او د مراد بایللي دښمن هر ډول هڅې له ماتې سره مخ دي. په یاده نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دا راز له ننګرهار ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي، پرون د یاد ولایت د خوګیاڼو ولسوالي اړوند د کږه، کوز بهار او پیرخیل دریو کلیو اوسېدونکي لس تنه عسکر په ګوډاګۍ اداره کې له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول. په تسلیم شویو کې هر یو احسان الله د امان ګل زوی، نعمت الله د مختار زوی، افسر خان د رویداد خان زوی، عبید الله د همیشه ګل زوی، اجمل د صحبت خان زوی، طلا محمد د غلام محمد زوی، عبدالغفار د صالح محمد زوی، ببرک د بهاء الرحمن زوی، ګلا خان د عبدالله خان زوی او حمید الله د ثابت ګل زوی د حقایقو په درک کولو او د دعوت او ارشاد د کمیسیون د مسؤلینو په کوششونو سره د اسلام او هیواد له دښمني څخه لاس په سر او د اسلامي امارت مجاهدینو سره یو ځای شول. یادو کسانو ژمنه وکړه چې د ژوند تر پایه به د اسلامي امارت مجاهدینو سره همکاري ته دوام ورکوي او له اجیرې ادارې سره به هیڅ ډول اړیکې نه ساتي. د عمري عملیاتو د ځپونکو بریدونو په دوام کې تېره شپه شاوخوا دوولس بجې د تخار ولایت د خواجه غره ولسوالي په مرکز د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده تعرضي بریدونه وکړل. د خبرو په اساس، جګړې تر سهار پورې دوام وکړ او په پایله کې یې سهار شاوخوا پنځه بجې د یادې ولسوالي مرکز شاوخوا ټولې امنیتي پوستې او مهم کلي په بشپړه توګه د غلام دښمن له کرغېړن شتون څخه پاک او تصفیه شول. معلومات ښيي، د جګړې په جریان کې دوولس تنه عسکر، پولیس او اربکیان ووژل شول، ګڼ نور ټپیان دي، شپږ نور ژوندي ونیول شول. دغه راز پنځه عرادي ایم بي ټانکونه، اته عرادي رینجر موټر، له ګڼ شمېر سپکو او درنو وسلو او مهماتو سره په غنیمت ونیول شول. په خبر کې ویل شوي، اوسمهال دښمن د ولسوالي د بېرته نیولو په موخه د تعرضي بریدونو هڅه کوي چې د مجاهدینو له کلک او ځپونکي غبرګون سره مخ دي او جګړه په شدت سره دوام لري. په یاده نښته کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېد. چې تر ماسپښین پورې یې دوام وکړ، د ترلاسه شوې معلوماتو له مخې د جګړې په جریان کې د والي د دوو ورېرونو په ګډون اوولس تنه عسکر او پولیس ووژل شول چې جسدونه یې تر ډېره وخته د جګړې په ډګر کې پاتې وو او د نوموړي ولایت د امونیه قومندان نورمحمد په شمول ګڼ نور مرګوني ټپیان شول. راپور زیاتوي، دښمن له سخت ځپل کېدو وروسته د تېښتې لار غوره کړه چې اوسمهال هم د مجاهدینو تر تعقیبي بریدونو لاندې ده. د عمري عملیاتو د ځپونکي جریان په ترڅ کې پرون سهار سپېده چاود مهال د کندز ولایت د مرکز اړوند د زرخیلیت سیمه کې د اجر دښمن په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ تعرضي بریدونه پیل کړل. خبر زیاتوي، د جګړې په دوام کې د اربکي قومندان شیخ طاهر د مهمې پوستې په ګډون څلور پوستې په ټولیزه توګه فتح شوې. د معلوماتو له مخې، په جګړه کې د دښمن ګڼ شمېر عسکر مړه او وژوبل شول، پاتې نور یې له سیمې پښې سپکې کړې. په دغه جګړه کې له دښمن څخه زیاته اندازه وسلې او مهمات هم په غنیمت ونیول شول. په یادو نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د لوګر ولایت په برکي برک ولسوالۍ کې له امریکايي اشغالګرو او داخلي مزدورو عسکرو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سخته جګړه وکړه. جګړه د یادې ولسوالي اړوند سیمه کې د فرید اربکي او درو نورو پوستو په سر رامنځته شوه. دغه پوستې پنځه ورځې وړاندې د مجاهدینو تر کلکې محاصرې لاندې راغلې. د هغې جګړې تېره ورځ هغه مهال لا زور واخیست چې د یادو پوستو د محاصرې د ماتولو په موخه ګوډاګیو عسکرو د خپلو خارجي بادارانو په ملتیا د مجاهدینو په سنګرونو تعرضي بریدونه وکړل. د ګډ دښمن دغه بریدونه د مجاهدینو له سخت او ځپونکي غبرګون سره مخ شول. خبر وايي، جګړه دوام لري، یادې پوستې چې پنځه ورځې وړاندې محاصره شوې، لا اوس هم د مجاهدینو تر کلکې محاصرې لاندې دي او دښمن یو قدم هم پرمختګ نه دی کړی. د ترلاسه شوې معلوماتو په اساس، د جګړې په جریان کې پنځه تنه اجیر عسکر، دوه تنه شریر اربکیان ووژل شول او د یوه امریکایي عسکر په ګډون څلور نور مرګوني ټپیان شول. په یادو نښتو کې دوه تنه مجاهدین هم ژوبل شول. د راپورونو له مخې تېره ورځ غرمه شاوخوا دوولس بجې د بغلان ولایت د شهر جدید سیمه کې د ګوډاګي دښمن عسکرو له درو استقامتونو څخه د مجاهدینو په مورچلونو تعرضي بریدونه ترسره کړل. د خبر په اساس د دښمن دغه بریدونه د مجاهدینو له سخت غبرګون سره مخ شول. د معلوماتو له مخې د جګړې په جریان کې دوه تنه کمانډو عسکر ووژل شول او د دولت اربکي د زوی قومندان سرباز په ګډون درې تنه نور مرګوني ټپیان شول. جګړه وروسته د دښمن په ماتې سره پای ته ورسېده. په یاده نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د عمرې عملیاتو په لړ کې تېره شپه شاوخوا دوولس بجې د پروان ولایت د بګرام هوایي اډه چې په هېواد کې د امریکایي اشغالګرو عسکرو تر ټولو لوی مرکز دی، د اسلامي امارت مجاهدینو یو ځل بیا توغندیز برید وکړ. له دې لږ وړاندې هم شاوخوا اته بجې په یاده اډه مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ. د خبر په حواله، توغندي په هدف ولګېدل او اشغالګرو ته یې ځاني او مالي تلفات واړول. د زابل ولایت له مرکز قلات نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا ماخستن لس بجې د مرکز قلات اړوند د خرواریانو د ځنځیر په سیمه کې په ګوډاګیو عسکرو وسله وال برید ترسره شو چې په ترڅ کې یې درې تنه ګوډاګي عسکر قتل او یو بل ژوبل شو همداراز د مرکز قلات د ولایت مقام مخې ته پر اول جمپ په ګوډاګي دښمن د ریموټ کنټرول مین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه چې دښمن ته پکې تلفات واوښتل. د فاریاب ولایت له شرین تګاب ولسوالي نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، بېګا شپه یوولس بجې د یادې ولسوالي اړوند د علي طاق په سیمه کې له ګوډاګي دښمن سره سخته جګړه ونښته. د جګړې په پایله کې ګوډاګی قومندان سخي سخت ژوبل او پاتې یې په تېښته بریالي شول. مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ نوع زیان نه دی اوښتی. دا راز د فاریاب ولایت له شیرین تګاب ولسوالي نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار لس بجې د یادې ولسوالي اړوند د فیض اباد په سیمه کې له ګوډاګي دښمن سره سخته جګړه ونښته جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، اوس هم په شدت سره دوام لري. تر دې مهاله د دښمن دوه ټانګونه په بشپړو توګه او یو بل ټانګ نیمه تخریب، یو تن ګوډاګی قتل او پنځه نور ژوبل شوي دي. د کندهار ولایت له میوند ولسوالي نه په رارسېدلې خبر کې ویل شوي چې پرون ماسپښین د یادې ولسوالي اړوند د چشمو په سیمه کې د ګوډاګیو کمندویو عسکرو په شوبله د خښ شوي ماین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او په کې سپاره ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار اته بجې د یادې ولسوالي اړوند د شکرشیلې سر د دښت په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په شوبله د ښخ کړل شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او په کې سپاره څلور تنه ګوډاګیو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. دا راز د هلمند ولایت له ګرشک ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون مازدیګر څلور بجې د یادې ولسوالۍ په بازار کې د ګوډاګیو پولیسو د قوماندان ناصر په ټوډي موټر د تکتیکي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله موټر ویجاړ، کې د نوموړي قوماندان درې تنه ساتونکي ځای پر ځای قتل شول. د رارسېدلو خبرونو له مخې پرون سهار شاوخوا نه بجې د پکتیا ولایت د وزې ځدراڼ ولسوالي اړوند د سټو سیمه کې په پلې تېرېدونکو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي میندو چاودنه ترسره کړه. د معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې یو تن عسکر ووژل شو. دغه راز پرون سهار شاوخوا اته بجې د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالي اړوند د مموزیو سیمه کې په تېرېدونکو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. د سرپل ولایت له سنګچرک ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون غرمه یوولس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ګجوا په سیمه کې د همدې ولایت د ګوډاګۍ ادارې د امنیه قوماندان له لوري په سیمه کې د فتح شویو سیمو مسجد سبز او توپخانې د بېرته لاسته راوړلو په مخ پراخ تعرضي برید ترسره کړ چې د مجاهدینو له غاښ ماتوونکي ځواب سره مخ شول او سخته جګړه ورسره ونښته. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، په پایله کې یې ګوډاګیان د درنو تلفاتو په لیدلو سره په تېښته بریالي شول. د جګړې په مهال د ګوډاګي امنیه قوماندان درې تنه ساتونکي هم د هوان په برید کې سخت ژوبل شوي او په سیمه کې د دښمن یوه بله پوسته هم فتحه شوه. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی.